سوره رعد دی د دین مسائل بیانیږي ورسره د مخالفینو باندې چې کم عذابونه دی هغه بیان شو نن رسول الله تعالی تسلی ورکي دا کله به چې د کافرو د طرف نه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته تکالیف رسیدل پیغمبر علی السلام به خپه شو الله هم په دې خپه کېده خو دې کې حکمت و د هغې د وجې نه الله خپل پیغمبر ته تسلي ورکوي دا نن که کافر تا سره څه کوي خپه کېږه ځکه ما چې هر پیغمبر سره دا شوي دي او څه وخت ما دې کافرو له ورکړی دی خو چې بیا مې یو ځل پکړ د دوی کړی دی که نه نو بیا خلاصې بیا نو ولقد استهزئ یقینا ټوکې کړې شوې دي ولقد استهزئ یقینا ټوکې کړې شوې دي برسولین د پیغمبرانو پورې من قبل کا مخکستانه هغه موسی علی السلام ته ګوره ابراهیم علی السلام ته ګوره هود علی السلام ته ګوره صالح علی السلام ته ګوره دا ټول ګلونه لیکن دین اهل خلکو پر ټوکی کړی دي فاملیتو ما مهلت ورک لګ موقع می ولا ورکړه فاملیت للذین کفروا ما مهلت ورک هغه خلکو ته شغه کافرانو فاملیتو دا واحد متکلم صیغه ده نو ما مهلت ورک للذین کفروا هغه خلکو ته شغه کافرانو لګه موقع می ورکړه ورکړه تر دې پورې چې دوی ښه بدمعاشي وکړه ثم اخذتهم بیا ما ونیول هغوی په عذاب عادیان ګورئ سمودیان ګورئ فکیف کان عقاب نو څنګه او زما عذاب بیا د مقابله د الله او د بوتانو یا لکانو د الله عبادت خدې که د بوتانو د الله نه تمه کول دا ښه دي که د بوتانو نه افمن هو قائم ایا هغه څوک چې هغه ولاړي افمن هو قائم ایا هغه څوک چې هغه ولاړ دی علا کل نفسنا په هر یو نفس هغه څوک چې هغه د هر نفس په سر ولاړ دی او چې څوک څه کوي که خیر کوي او که شر کوي د هغې نه خبر دی چې هغه الله دی افمن هو قائم ایا هغه څوک چې هغه ولاړ دی علا کل نفس په هر یو نفس او ولاړ دی بما په هغه عمل کسبت چې دا کوي دا نفس کوي که ښه کوي او که بد کوي الله په خبر دی چې دا ښه کوي او دا بد کوي نو افمن هو قائم ایا هغه څوک چې هغه ولاړ دی علا کل نفس په هر یو نفس او خبر دی په هر یو نفس بما د هغې کسبت چې دا نفس کوي نو دا مبتدا شوه خبر د دې پټ پروت دی کمن هو الیس کذالک دا غرب چې د هر چا نه خبر دی دا پشان دا غشا دی چې څوک داسې نی وجعلوا لله ګرځولې دي د مشرکانو د الله لپاره وجعلوا ګرځولې دي د مشرکانو لله د الله لپاره شرکا شریکان دا لات د الله سره شریک دی دا منات د الله سره شریک دی دا عزا دی دا بل دی دا بل دی قل ته ورته وایا چې داوا کوي دلیل خو به کنه را مخ کې شی دلیل بیان کې قل ته ورته وایا سموهم تاسو نامه واخلې د دوی لګې نامې والے سوک سوک د الله سره شریک دي لګې نامې خو یې والی څوک دي ام تنبئونه او که تاسو خبر ورکوي دی الله ته ام تنبئونه او که تاسو خبر ورکوي دی الله ته بما په هغه لا يعلم چې الله ته معلوم نه دی وجود دا غي فل ارض پس مکه کې دا ټکی وجود به سره وایي که تاسو خبر ورکوي الله ته بما په هغه لا يعلم چې معلوم نه دی الله ته وجود دا غي فل ارض پس مکه کې الله وی زما هیڅ قسم شریک نشته او تاسو وای نه لاتم دی مناتم دی او عزام دی نو دین خدا معلومیږي چې نعوذ بالله د الله سره شریکان موجود دي خو الله په خبر نه دی دا هم دغه دی کم سیس چې موجودی پاغي باندې الله خبري ا کم شی چې موجود نیوي پاغي علم ني ځکه که یو شی موجود نو الله وی دا موجود دی خو که یو شی موجود ني او بیا هم د الله په علم کې چې دا موجود دی نو بیا خو د علم او د معلوم مخالفت راغی زه درته ویم پلانې په جماعت کې شته او په منځ کې جماعت کې غني نو دا خو د خبر او د دغه منځ کې مخالفت راغی کم شی چې موجود وي د الله علم وسره وي که د الله علم نی نو د هغه شي سره نی چې هغه موجود هغه نی ام بظاهر من القول او که دا خبره کوي او که تاسو دا وینا کوي په ظاهره خبره یو ځای کې وای د خلی خبره اسنه تاویل او ماویلې الکه د الله سره لات او مناک ولی شریک دی دا خلک وای اپلانی وای هغه پلانی وای نو الکه په دین کې زمونږ د پر دلیل دا دی شته چې هغه پلانی وای او خلک کوي ام بظاهر من القول او کدا ثابت وي په ظاهر او په ښکاره خبره بل زوین للذین بلکې خیسته کړی شوی دی د هغې خلکو د پاره کفرو چې هغوی کف کفر کړی دی دې کافرو ته خیسته کړی شوی دی مکرهم سازش د دوی دا د توحید او د دین چې خلاف کم دوی سازشونه کوي وسدو او هغوی منې کړی شوی دی عن السبیل د لارې د الله نه الله د خپل توفیق نه محروم کړی دي ومن یضلل الله او هر هغه سړی چې الله ګمراه کی الله داغه د ګمراهۍ فیصله وکي فما له نشته د داغه د پاره من هاد لار خودون کې لهم شته د دغه ګمراو د پاره عذاب عذاب فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې د دنیا په ژوند کې به په الله عذاب راولي لکه ابو جهل او عتبه او شیبه باندې چې په بدر کې راوست ولعذاب الاخرت او خامخ عذاب د اخرت چې دی اشق هغه ډېر سخت دی وما لهم نشته دی د دوی لپاره من الله د الله د طرف نه من واق بچ بچ کوونکې من واق بچ کوونکې ساتونکې دا تاسو چې وایئ جنت دی او جنت دی د دې جنت لږ صفت خو راته بیان که دا څنګه دی مثل الجنت التي صفت د هغې جنت صفت معنی کوي حالت معنی کوي حال د هغې جنت صفت د هغې جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوې ده د متقیانو سره د دې مؤمنانو سره چې د کم جنت وعدې شوي دي دا غي صفت څه دی هغه دا دی تجری روان بی من تحت هل انهارو لاندې دا غین نهرونه د بنگلو لاندې نهرونه د ونو لاندې نهرونه او سبی اوکولوها میوه دا غي با دائمون همیشی اوکولوها میوه دا غي دائمون همیشه بی وظلها او سورې د هغې سورې به هم همیشه وي دا به درته راشي د جنت میوه ده راځوړنده به یې ستا ورته ړو شي ته به لاس ور واچې راوبې شو کې چې راوي شو کې خو چې بیا ورته وګورې هماغسې میوه به هلته بله لګېدلي دا نه چې بس لاړه ختمه شوه میوې د هغې به همیشه وي دا نه چې اوړی دی د ژمي نشته او ژمی دی د اوړي نشته وظلها او سورې د هغې دا به هم همیشه وي دا نه چې نن دی پل او سورې دی نو چې دولس بجې شي بیا نی بیا اپل او سوري نه سولې به همیشه وي یو عالم نه چاته پوسو که چې همیشه وسنګي د انور د راختلو نه رامخکې وخت نه دی ورته وایي سوری دی که نه دی وایي دی وایي په کم ځای دی وایي په ټوله دنیا دی نه خو یې دغسې به جنت کې هم سوري که نه همیشه به ښه اوکلها دائمون چې میوې د هغې به همیشه وي وظلها او سورې د هغې تلک عقب الذین د آخري انجام دی د هغې خلکو اتقوا چې هغه یریدلی وي د الله نه و عقب الکافرین او آخري انجام د کافرو چې د النار هغه اور دی والذین آتیناهم الکتاب هغه خلق چې مونږ ورکړی دی هغوی ته کتاب که مراد د دې نه مؤمنان شي هم صحیح ده هغه خلک چې ما ورته کتاب ورکړی دی چې مؤمنان دي چې دا بیل بیل آیات راځي که نه او دوی په دې باندې کومه خوشحالي کوي نو بې اندازې هم صحیح ده او که د کتاب نه مراد هغه حق پرس یهود واخلي یا حق پرس عیسیان والي هم صحیح ده لکه عبدالله ابن سلام شو یا غ نجاشی باچا هغه خلک چې منګه ورکړی دی هغوی ته کتاب چې هغه حق پرس یهود دی لکه عبدالله ابن سلام یا حق پرس عیسایان دی لکه نجاشی باچا یفرحون هغوی خوشحالی کوي بما په هغه کتاب انزل الیک چې رالیږل شوی دی تا ته ومن الاحزاب او بعضې د ډلو د کافرو ومن الاحزاب او بعضې د ډلو د کافرو من هغه څوک دی ينکر بعده چې هغه انکار کوي د بعضې د دی کافرو کې هم ګورې کافران د ټول قرآن خلاف نه کوي که کوي دا غزه خلاف کوي چې کم د دوی د خواهشاتو خلافي لکه د توحید مسله دا وای دا ټول خو صحیح دي خدا یو صحیح نه ده یا مثلا د باس بعد الموت مسله دا وای را دا ټول مسلې صحیح دي خدا یو پکې صحیح نه ده قل تو تو وایا انما امرت یقینا رو رزه درته وینا کوم که منې ومنې که نه منې نه منې پاتې شو زه نو زه خو د الله د حکمونو پابند یم قل ته ورته ووایه انما امرتو یقینا امر کړی شوی دی ماته ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د یو الله ولا اشرک به او زه نه شریکوم د دې الله سره الیه خاص دغه الله ته ادعو زه خلق را بلم چې راشه د الله سره تعلق پیدا کې و الیه او دغه الله ته ما آب زما واپس کیدل دی پر ورځ د قیامت به زه دغه الله ته ورځم ما سره به حساب کوي وکذالک هم دقسی لکه دا تورات ما را لېږلی دی انجیل مې را لېږلی دی وکذالک هم دقسې انزلناه موږ را لېږلی دی دا قرآن مجید الکه قرآن مجید الله سره را لېږلی دی تلاوت یې کوئ ښه خبره ده ډېر لوی اجر پکې دی خو صرف د دې دپاره نه دی چې تلاوت بلکې د دې دپاره دی چې دا زمونږ دپاره قانون دی فیصلې پې کوي فیصلې نو را لېږلی دی مونږ دا حکما فیصله عربیا په عربۍ ژبه کې کافر وبوي راځه د خپل پلار دین او طریقې ته او دا نوې خبرې مکوه الله پیغمبر ته دا خبره کوي خو ګوري یری موته خدای دې نکی فرض کا فرض کا که رسول الله دا دین پرې خو او د پلار او د نیکه په لار روان شنو ګورې هغه به هم الله پاک دغه کوي پرې نه دي نو ما او تا به څنګه پرې دي ولا ان اتبعت او فرض که کشر تا تابعداري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 مسلې دا وی حل کی زر ته زر حل کی بغیر د شر او د تکلیف نه بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران الله او ته شفا کامله ورکړي الله وته صحت عاجله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغه د دعاګانې وکړي زمونږ د درس یو ملګری دی عبید اجي صاحب هغه بیمار دی هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک ورته صحت عاجله ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعاګانې وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله علیه